چې آیا د دې حکم څه دی؟ واجب دی؟ فرض دی؟ مستحب دی؟ څه شی دی؟ اصل کې تجوید په دوه قسمه دی یو تجوید علمی او نظری مقصد قواعد د تجوید زده کول دویم تجوید عملی او تطبیقی یعنی قواعد د زده کولو د قواعد مطابق قران ادا کول بیا علماء کرام ذکر کوي چې خلقم په دوه قسم دي عوام او خواص دا تجوید علمی او نظریه نه دي قواعد زده کول دا د عوامو د لپاره مستحبه طریقه ده او د خواص علما او قاریانو علماؤ قاریانو د پاره تجوید علمی نظری فرض عین او واجب دی نن سبا ته علما او ځانسته خبره قاریانو لسپارلې چې بس قاری چې د قران سم وي د جمعات مولا به غلط وي او ماشومان ته به هم غلط خي خواصو د پاره د دې قواعد زده کول لازمی دي او خواص څوک دي عوام علما او قاریان دي نو عوام خو نه دي او په هر کلی کې د دې تجوید د پاره داسې قراء کرام او علما لازمی دي چې هغه د دې خلکو ته تعلیم ورکړي او ټول به ګناګار فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا في الدين نو دا تجویدم تفقه فی الدین دی په دین په هدا کنه دویم قسم تجوید عملی او تطبیقی دی چې قران په تجوید سره لولي نو د دې باره کې حکم دا دی چې دا واجب دی په هر کس باندې هغه امي دی او که غیر امي دی وای خو به هر یو سم هر دغه پوره قواعد چاته نه زده کی خو قران خو بار یو سم وای علامه مرصفی صاحب کتاب د هدایت القاری الی تجوید کلام الباری صفحه د درس الوختمه وي حکم الشارع فيه من الوجوب العيني على كل مكلف من مسلم ومسلمه پدې کې د شریعت حکم دا دی چې دا فرض عین دی په هر یو هغه کس چې مکلفي معنا عقل مند دی عاقل دی بالغ دی مسلمان دی که مسلمان ده خو دا په زده کول لازمي او ضروري دي که ټول قران وای او که بعضی قران وای اگر که یو صورت وای هم به صحیح طریقې سره وای او په دې باندې وای اجماع د علماو څوک ته انکارم نشي کولای یو کتاب دی هل تجوید واجبن هغه کې ډېر دلایل راجمع کړي په دې خبره چې تجوید واجب دی اصل کې تاسو به د بعض خلکو نه واورئ او دا خبره ډېره لازمی ده چې هغه دا خبره کوي چې تجوید لازمی نه ده پلانی مولی صاحب فرمائی چی تجوید دومره ضروری نه دی پلانی کتاب کی لیکلی چی تجوید لازمی نه دی او پلانی صفحه کی لیکلی چی تجوید لازمی نه دی د دې ټولو خبرو جواب هغه دا دی چې دا خلک پوهیږي نه څوک چې تجوید ته واجب او ضروري وای او څوک چې ورته واجب او ضروري نه وای اول دا پیجندل پکار دي چې دا واجب کم تجوید دی او چې واجب نه دی کم تجوید دی ورا یو الفاظ صحیح ادا کول دي لکه الف نه یا پورې حروف دي ته بالکل هر حرف د خپل ځای نه ادا کوي الف با تا ثا جیم ح خ یو دا شول دویمه خبره د هر یو حرف بل صفات لازمه دي دا حرف به ډک وي دا به باریک وي دا ادا کول یعنی هر حرف صحیح صحیح ادا کول پدې کې د هیڅ اختلاف نشته بلکې هر عالم چې دا فرض او لازم دي چې حروف به سم ادا کړي ادا څوک چې وای چې فلانی عالم وی دي چې تجوید لازم نه دی هغه نه مراد هغه قواعد دي چې هغه زیاتی قواعد دي مثلا تا ته ویل کېږي ولضالین کې درې الف مدوکا فإن الذين كغنوا كد يو ألف دارنګ العالمین کې مد وکا نو کدا چاو نکل دی کې اختلاف ته دا لازمی دي که لازمی نه دي مقصد د خبره مې دا ده اسوک چې تجوید ته مستحب وي یعنی لازم ورته نه وي دای هغه ته وي چې کم زیاتی قواعد دي دې ته چام نه دی ویل چې خیر د حروف سو غلط وي خیر دی مستحب سوال نه پیدا کیږي بلکې تجوید خو درکنار که زمونږ په پښتو کې هم څوک یو لفظ د بل لفظ په ځای استعمال کې غلط وي خلک ورپورې خاندي یو سړی ته دی وي چې ما ته اوبه راوړه او د با په ځای دی ورته پاو وي اوپر راړه نو کې دې شي چې هغه پورې خلکو خان دي او لې خان دي هلکه وای مړه با په ځای دی پا وای اوپه نه دی اوبه دی ها پښتو کې غوته خان دی او په عربیت کې چې د الله کتاب دی نو که یو حرف دی د بل په ځای خیر دی لکه ستا پښتو ډیره بهتره شو د عربینم یعنی یو لفظ په بل بدلول دا پښتو کې څوک نه مانی نو په عربی کې به در سره څوک مانی چې عربی فصیح زبان د عربي الله انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون موږ قران کریم نازل کړی دی په عربی ژبه کې د عربی معنی څه ده عارا عارا با عین را او با د دې معنی د فصاحت عین او را او با دا چې تجوید نه کړی ورته عین ری بی وای دا عین را او با دې کې معنا څه د فصاحت نو تو وای چې یو سړی قران غلط لولي دې ته موږ عربي ویل شو دا فصیح کتاب دی نه دا کتاب چې کافرو مقابله نشو کوله دا بابای چې وای یا دا کتاب چې کافرو مقابله نشو کوله دا بعضی بوډایګانې زنانې چې وي یا بعضی هغه خلک چې وي چې غلطي لولي نه مقصد د خبرې دا دی چې په تجوید سره قران کریم ویل دا په موږ او په تاسو لازم دي او د دې باره کې ډېر دلایل دي یو خو دا د الله کتاب دی او باغی کې حکم دی ورتل القرآن ترتیلا ابن جریر د ابن عباس رضی الله عنه نه نقل کړي بینه تبینا صفا صفا یو نو صفا لوي لکه چې پیجن کوی کان چې دا قاف ته دا کاف دا بنګ بنګ आवाजونه چې کوي دا د دیو جن کوي چې الته کې ورزینانو ترتیل څه ته وایي نو راځي د علي رضی الله عنه قول ته ولاړ شو علي رضی الله عنه وایي الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفه الوقوف ترتیل دی ته وایي تجوید الفاظ صحیح ادا کې تجوید الحروف ومعرفه وقف پیجنې ومعرفه الوقوف کم ځای کې بودريږي او کم ځای نه روانيږي داسې خو نه ده چې بس چرته دې سا ختمه شو ودرېږه او چې چرته دې خوښه شي نو روان شه نه داسې ځای کې به ودرېږي چې معنا پوره شي داسې ځای نه به روانېږي چې غلطه معنا ذهن ته رانه شي دا ځان ته علم دی د وقف او د ابتدا د دې وجه نه وای ابن مسعود رضی الله عنه د یو سړی نو واوریدل هغه وی انما الصدقات للفقراء والمساكين هغه وی انما الصدقات للفقراء والمساكين مده ونکو ابن مسعود رضی الله عنه ورته ما د الله د پیغمبر نه داسې نه دي اوریدلي نو وای تا ته څنګه اوریدلي وای ما ته داسې اوریدلي انما الصدقات للفقراء والمساکین مد پکې وکړو حالان کې مد نه کول دا وړه غلطي ده چې یو وګد مد دی او تعالی کم کو دا وړه غلطي ده وړه غلطي مرته معاف نه کا او ورته وي ما د الله د پیغمبر نه داسې نه دی اوریدلی نو مدونه غډره لري خبره ده نن سبا سو حروف نشي ویل نو نو پډېرو احادیث او دلایل د قران سره دا خبره ثابته ده چې ما سره کتاب دی ول تجوید واجبون سمر دلایل په وجود د تجوید ذکر کړی چې هغه دې ځکه زنه شم ذکر کوله د وخت د او تاسو دا تجوید هم د مختصر که تفصیلی تجوید بیا تاسو اورئ دا غي د پاره پورا پنټ کې تنظیم شته بلکې موږ سره ریکارډینګ هم موجود دي نو هغه به ان شاء الله بیا تاسو تفصیلی اورئ خو چې اول دا لفظي لفظي زده کړئ تدیو جنا علماء کرام وای د هغه ګنې قراء کرامو کو چې کوم علما دي وای هغه کس پسې موز نه کیږي چې قران غلط وای هغه پسې موز نه کیږي د هغه چا چې هغه قران سم وای هغه ته عامي وای علامه ابن الجزري صاحب وای وای امي هغه سړی دی چې قران غلط وای ولو که هغه ځان ته مولا وای هغه به وایي زه شیخ الحدیث یم زه ابن بطوطه یم زه فلان ابن فلان یم او زه چې کوم د القاباتو خاوند یم خو چې سورته فاتحه نه ورځي اعوذ بالله تعوذ بالله وای ولا الضالین نشي ویلې نو علامه جز ابن جزري څه د امیر وای او د غریب بزان په هشوي نه دی دداسې کس امام کول ممنوع دي چې بل څوک موجود وي او د دنه ښه قرآن وایي مواهب الجلیل کتاب دی دا غي په 101 صفحه کې ذکر کړی چې هغه کس چې قران غلط وای موږ ورپسې څنګه دی نو پای کې غنه قوال ذکر کړی او قول دا دی انها باطله موږ باطل دی موږ ورپسې نه کیږي امام شافعي رحم الله او دا هغه چې څومره مرګري دي هغه هم دا قول دی دارنګ د مذهب د مالکیو دې ټولو دا قول دی چې تجوید څوک غلط وای قران د تجوید نه خلاف وای د امام ګرځول نه دی پکار دی به امام کینا